بنی اسرائیل ته الله پاک معجزات او ښکارا کړی قسمه قسم واقعات او ښکارا کړلې بیا خو پکار دا و چې دو زړه اثر قبول کړای وای زړه دنیا یې بدل سلې و فنس لا بدل اثر نه قبول زړونه نور هم صاف سل بلکې کانی غوندې کانی نه زیات صاف سل الله پاک فرمایي ثم قصد قلوبكم بتاسو زړونه سخت سلل د ثم ټکای چې کومه ده دا تعقیب ما ترخی د پر راځي دینه دا معلومیږي چې د کار شاته او زړونه شاته سخت سلل حالانکه حقیقت دا ده چې په ایغ وخت باندې چې کله دو دغه نفرمانیانې کولې الته هم زړونه سخت نو دی یوه بله معنا علما کرام فرمایي هغه ته استبعاد وایي استبعاد مطلب دا چې یوه خبره ډېره عقل نه لري چې ګوره په خپلو سترګو دې ولیدل ته بیا هم داسې کیا اوس ښه نسلې پوه اوس دې سبق نه که حاصل یعنی د تا له عقل نه دا خبره ډېره لرې ده دغو واقعاتو نه پکار خدا وه چې دو سبق حاصل کړی وای دو رجوع الى الله کړي وا خو دو دین سبق نه که حاصل د دو زړونه سخص لر بیا هم دا خبر نه کوله ثم قصد قلوبكم بیا سخص لزړونه د تاسو من بعد ذالک دنا بعد فهي كالحجاره بیا اغسل پشان د کان کانی غوندې سلل او اشد قسما یا کانی نه سخت زیات سخت کانی کله اثر قبلې او چې زړه سخت سی کنه بیا اثر نه قبلې انسان ته دور نقصان چې کوم بل انسان ور رسولای دا نزمری ور رسولای دا نه منګور ور رسولای دا نه سپی ور رسولای دا نه خنزیر ور رسولای دا نه درندگان ور رسولای دا اچا نه دا ور رسولای دا وګور دور قتلونه چې رس مریانو کړی دي چې د انسانان کوي دور ملوټ دور زهریات دور تو کې انسان زړه هغه چې سخت سی به په یوجی باندې هنر دري نو انسان زړه کلا د کانی نه زیات سخت علماء کرام دوه مطلبونه بیانې او په منې د بل سره چې به هغه زړونه د تاسو کانی غوندې سلو بلکې کانی نه زیات سخت یا او په منې دی تن په خپل حقیقي معنی مندې تنویع دی پارا تاسو چې ځنو خلکو زړونه کانو غوند اسلا او ځنه کانی نه زیات سات چې سړی ګناه کوي او توبه نه باسي بزړ ټول دغدار سي بکدای خبره اروی ها دین خبره زړه ته نه کوزي دا اثر چې کله سړی نه کمال کثرت سره وکي کنه به زړه دنیا او تخلاص یو بزرگ وفات کېدو بیا وفات په وخت باندې چا پته ونه کړه چې د تاسو له کیفیت څنګه ده دوته الله سلويش کالا ما د خپل زړه دروازې نگرانی کړې ده چې کله هم غیر الله او ترځي به دروازه ونه بند کو سلويش کالا ما د خپل زړه دروازې نگرانی کړې ده چې کله هم غیر الله او ترځي به زړه ونه بند کو سوچ کول پکار دي چې د زړه کیفیت په سرنګ عام خلکو په نیز باندې د دې دا مطلب ده چې زړه نگرانی مې کړې ده زړه حفاظت مې کړې ده غیر الله نو تر پر دو او چې کوم اهل کشف یو ته خدای پاک دا خبره هوش کر کوي چې د زړه خلاصيږي او بن کیږي هم خبره ورګډيږي او نروزي هم نو دی وایي چې څلوېښت کاله مې داسې تېر کړي نو عام طور مې د زړه ګناهو له وجې نه داغ په لګي په لګي په لګي په لګي خبرې باور وي خو زړه ته نه کوزېږي مجلس تیر سی سړی لاړ سی یو خبر غزان سره نسیو او داسې کسان چې هغه اعمالو کوشش کوي د زړه نگرانی کوشش کوي بیا هغه په برکت سره خبرو نه زړه ډک سي هغه خبرو په برکت سره نه کې خبرې سي زړه ته نور ورګړ سي رڼا زندگی بدل سي په یوې خبر سره نوې نوې خبرې طرف ته دیان ورزي خو چې د زړه حفاظت کوي ا د زړه چې سخت سي بیا دې باندې شیونه اثر نه کوي و ان من الحجاره الکانونا لما اغدی یتفجر چې بیری منه لغنا الانهار نهرونه یتفجر منه الانهار اغنا نهرونه بیری اغه نهرونه دوه فائدہ کلی خلق فائدہ ونه کلی نو دو زړونه خدا سي نه ندي هغه تیجو نه خلکو ته فائدہ رسیږي دو لزړه چا ته فائدہ نه رسیږي زړه چا دې پاره ولي کیږي نه زړه چا دې پاره اوش کې نو نر بایږي چا غم درد نسته د پچي و ان منها او بشکل دغو کانو نه لما اغدی یشقق چې وچوي فیخرج به ونروزی منه الماء لغنه وبو خلی وبو غلی ونروزی اثر خو یې پچې کنه محسوسه یې غلې غلې وبو نروزي تترالش کی دوا بیا هغه بهیر د مثال ورکړی دی چې وبو نر بهیري تیرو نه لش کی لش کی اخیری بیا ګنگا او جمنا دریابو چې شاملې دی اصل دا دا که ډیر فکر نیو سره سنه څخه د نورو خلکو فکری فائدہ کو نه ور ورسیږي ادریم قسم چې نور خلک اثر نه محسوسي نور ته فائدہ نه خو غزاد کې اثر محسوسي و ان منها او بشکل دغه قانون لما اغدی یهبتو چې وکړيږي من خشیت الله لخوف تعالی پاس په غره باندې تیرې نیامه څه پلان دیر کړې دلی پرته یې پلارې چې سړک باندې چې سړی سفر کوي جای په جمع د غټه غټه تیرې کړې دلی دا کله وخت چې ازیر وګړي او کله وخت چې خوف خدا لوجنه وی خوف خدا دې پاره خو هیڅ پکار د کانو چې هیڅ نسته دا وی ستا په چې و ان من شیء الا یسبح بحمده الله پاک په کې پیدا کوي چې هیڅ وما الله بغافل ان دا الله پاک بے خبر اما تعملون لیغو عملونه چې تاسو یې کوو غفل زړه سره سخت زړه سره کوم عملونه کوله پاکي غنه غفل نه دا ویني دي د لمونځ دی ویني روزه دی ویني تلاوت دی ویني حج دی ویني زکات دی ویني چې څنګه یې کیا د خفل زړول عملونه ویني الله پاک نه خبر ده سخت زړول خبرونه اعمالونه الله پاک خبر ده علامه ابن قدامه مقدسی رحمه الله کتاب التوابی الرکت والبقا کتاب لیکلی دا او چې یو قوم ته دینه سخت عذاب نه دا ورکړی سلی چې زړونه سخت سي چې زړونه سخت سي دا به ورځ په ورځ باندې هدایت نه لري کېږي او داسې ورځ پر راځي چې الله پاک عذاب سره مخامخ سي او یو بزرگ فرمایي چې دوه مرضونه نن عام دي یو حب دنیا ابل چې کومه دا قسوت قلب دنیا محبت چې څوره انسان جمع کوي دغه سي پچ ډوبېږي دغه سي پچ زیاتې بس ویلو ول ډېر شازو نادر بمیندوي که چا سره په زراو ده هغه لکاو کوشش کوي لکاو الکروڑاو کوشش کوي کراو کروڑاو الارباو ارباو الکرباو ولو چې چا یو ګردای هغه کله په نام باندې د هغه دوه کلی او چا چې کلی په نامو دی هغه صوبې کوشش کوي دا دوا خبره دا عامې بیماریانې دي قسوت قلب سخت زړه اوس د موبایل سره غزرونه نور سخت کس اکسیډنټ کړی معاملې کړی هغه مړی دی دا ول ول اغونه کوي ویډیو نه کوي فرض ده نیمره اکابر چې دا دوا شوی نه دا دوا شوی نه دنیا محبت نه وو او زړه سختی نه وه زړه سختی نه وه عجبه کیفیتونه او عجبه حالتونه محمد بن المنقدر رحمه الله په لمانځه باندې ولاړو په زړاس او داسې درد سره یې زړل چې کورول په زړاس لوکه غلی کېدنو نو چې سلام یې وړو بیا یې زړل کور والو ته پته نه کوله خبرې نه وته کوله ابو حازم رحمه الله په سر راوست چې جید نن خو عجبه کیفیت ته سړی او که خبر نه کوي غلای کیږي نو وته لا ولې زاره کله ځکه ځانه آیت شریف مخته راغی وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله پاک نه به دو ته داسې معامله رجوات سي چې دو به وهم ګمان ونه دی خو به وایي چې زه مسلمان یم دی خو به وایي چې زه نیک یم دی خو به وایي چې ما به لمونځ کا او روزه به مې وه دا روزه خو دې بیکاره ده وې تریو دا لمونځ خو دې بیکاره ده وې تریو تا خو اعمال تړی نه دي راوړي خلیل اس راغلی دې له وجې نه ځاڼو محمد ابن المنکدر رحمه الله خو زړل خو ایغن آبادا ابو حازم رحمه الله په زړاس ترمذی شریف کې یو امام واقعا ذکر سلی عراوی وای چې قران یو آیات تیر تیر کو فخر مخشیا علیه پمزه کې پریوات به هوش شو فخر میتا مرڅ وای اگر روی وای چې زپ ایخو خلکو چې و چې جماعت نمو مړ کورته یو وای زندگی تیریږي او دا کیفیت موږ نه وځي کنه اخر زمانه مسلمانان به خاصو خاشا کی خاصو خاشا هیڅ قدر به نه هیڅ دوا انو به نه دا فلسطین مسلمانانو باندې دوره تکلیف ولې تیر سو اوله په تیریږي مسلمان هغه نسته دی چې کوم وزن لرونکي مسلمان دین د مسلمانانو برسم او رواج نبی اسلام مبارک فرمایي د دین نه بخلی رسم پاتې سي رسم نقشه ته وای نقشه ادا سي بسیله ک زړه کپړې نقشه میټه اوسلی دا سي جګمه پورا به پیژن دینو دا تاسو مشتل منځونه کو کنه ډېر کم خلک داسې دي چې هغه د عبادت سوچ او روحي پچې کچېری عبادت روح او پچې به خو بل منځ په دمانه اثر کو کنه چې جمع نه پاتې کېده به خو بغم جنې دو هغه فکر نو څه کلموس په جمع اوس په جمع دي که په جمع اوس به دي په جمع به سو تلاوت که اوس ودی سی که پاتې سو بیا څه چې پاتې سو دوره وسواس ته یعنی د تاسو موږ لمنځو دوره وسواس ته لکه چای وسواس یو سړی چای نه څښلی که نه بیا سر خوږېږي چې نن چای نه پاتې د لمنځو نه دغسې دي او که فکر دا نسته چې زه څه وایم په دنیا کې وو شیان عجوبه مشهور دي او عالمان فرمایي یو اتم د نن زمانه مسلمان هو دا دا عجوبه ده لمنځه کې ته سوای پته نسته یو ورځ وای وینا دوا ورځ وای وینا هفته وای وینا کال وای وینا ټول عمر دا خو لیوانه یو خبره ده لیوانی داسې کوي چې هغه خبرې کوي په پیژنو نو مسلمانانو لمنځونه دغه سي دي او الله پاک پیغام تر لړلې دا فکر غنسته او سره چې الله پاک من ترې غواړي په برتنی کې وچی چې کس تلاوت کو خلق پر جمع کېدل او لوی مجمع جوړ اسلله ډېر خلق جوړ اسلله او خلکو ته یې خوند ورکړ سکون یې محسوس کو دای زړه چې خوشحال ده چې ښه ده نن خو ما د قرآن پیغام خلکو ته ورسو یو انګریز ورته ویل چې دا کوم وخت نه تېری وایي ډېر وخت نه وایي نش کې مطلب خو ورته بیان کړه چې څه مطلب یې ده وایي په مطلب خو یې زه نه پوهېږم وای مطلب باندې نه پوهېږي دوره قیمتي خبره چې موږ سکون په دویانو نه مینده او په دې باندې سکون حاصل څه ته په مطلب نه پوهېږي کوم وخت نه تلاوت کیا ودای داسې ډېر په فخر سره ورته وایي چې وړوکوالي نه وای تا ور کم عقل او بیوقوف ما نه دلیدلای تا ور کم عقل مې نه دلیدلای دوره قیمتي خبره ده او دوره په کلو کلو یې تیروي او ته په دې مطلب باندې نه پوهېږې دا خبر تاسو موږ ته متوجه کیږي تاسو موږ ته متوجه کیږي بدا الاسلام غریبا سيعود کما کان اسلام په ابتدا کې نا آشنا و اخر کې به بیا دغه سیسی مسلمانان به په کیګری او ټیټری به خو په پیری باندې چې دا زس کوم او فکر باندې یو سره چې د خبره مند ځان پوه نو قسوت کل د زړه سختواله دا د بنی اسرائیلو بیماری وا الله پاک په قران کې د دې شکایت کړای د فکر کول پکار دي چې انسان زندگی نه قسوت قلب وزي د زړه سختواله وزي الله پاک په مخ کې کله لسترګو نه اوش کې بهږي کله زړا ورځي کله فکر او غم سره لګيږي دا سه بناسو دا سه به وکړل دا سه دا سه بچنس دا سه دا سه به سر ولګو د سترګو نه به اوش کې روانې سي لاندې بم زکه ته سره ورسېدلې لمانځه چې عمر رضی الله تعالی عنہ به چې کله په جمع ودرې د زړه به داس اسللا چې کله کله به اخیری صف کسانو اور ودلا نه هغه امام ستا نه هغه مقتدیان ستا لمانځه پته نه ولګیږي یو پلار ته له زمانہ خیرات مو کړای د چې خلک منځونه کوي چې څوک موږ کوونکی ارغو بل ټول چې مړی مر سره خوري خیرات به د پته نه کول چې حافظ صاحب کوم صورت تیر کا ولا نه رکعت کې پته نه وا بلتا بلتا بلتا ټول رخصت کړ یو یا دوه کسان راوستل لارو ته ته خود دوه کسان راوستل ته خو خلی دول منځو کو نور خو چا نه دا کړه یو ته پته نه و چې حافظ صاحب کوم کی رات تیر کوم صورت وي نو خوږو مسلمانانو ورونو بیدار سو بیدار سو زندگی ته تیار سو اخرت ته تیار سو دا فنی دنیا دا فنی خبرې دی انسان شیطان ډیر کوشش کوي شیطان ملګری ډیر کوشش کوي دنیا له ظلمتو نه له تیارو نه ډکوي او د قیمتي متاع او سامان چې کوم موږ ته میلاو سلی دا ایمان او نیک اعمال دا نه ځای کولو کوشش کوي و آخر دعوانا